پس دا سوره طه نه نازل شوه دی او ترتیب د سوراتونو کې دا خبرې څوک کوي وې کم یو چې خبره وکړه مخ ولا وي ټټر جوړ کړی ځان نه خزي جوړ کړی سورۃ الواقعہ مکی سورۃ ده نزول کې شپږ سال وختم پس سورې طه نه او ترتیب د سوراتونو کې شپږ پنځوستم پس د سورې رحمان نه ربط د دې سورات د ما سبقه سره په غنو وجوه باندې ده یو دا چار کاله مخکې سورات کې تخفیف او بشارت مکمل بیان شو دا تخفیف او بشارت بکلی دی سورات کې هغه وخت اذا وقات الواقعه کله چې قیامت واقع شي یا مخکې سورات کې بشارت ذکر شو نو دې صورت کې وایي چې دا بشارت بچا لې نو دلته وایي صلات من الاولین وقلیل من الاخرین دلته خلک کوي چې ایله دا بشارتو د دیو جنا ورپسې راړو یا مخی سورات کی صفات ذکر کرل د زنانو کانهن الیاقوت والمرجان نو دی سورات کې نور صفات ذکر کړي د دې وجنا ورپسې راړو دا سورات ته مرا د سوره رحمان مخکې سورات کې تخفیف او بشارت وو نو دې سورات کې هغه وخت کوي چې پای کې به تخفیف او بشارت کی اذا وقعت الواقعه کلا چې واقع شي قیامت لیسا لوقتها کاذبا نوئی بوا کی کی دل دی کی درو جنتیا کاذبا اسم فائل بمانا دا مصدر اذا رجت الارض رجا کلا چې بسمه بسمه سیزمه کا په بسمه بسمه کې دو چا با اجرا کیږي او ټوکړي بشي وبسات الجبال بسا زرا زرا بشي غرنا په زرا زرا کې دو فکانت ابا منبتا چې ولا غبار نوستل شوی څنګه جوړي ونوستې شي دا سلا به ختم شي وکنتم ازواجا ثلاثه وای تاسو ډول درې فاصحاب المیمنان وا خلاص والا او سلو شان دې خلاص والا او دس طرف والا الټای به کولی او دارنګي زړه به تانګو نه دا به نه وفاقات مما تغیرون امی بیدا سنا چې دی غره کوي ولا می تیر مما اشتهون او وغه د مارغانو دا سنا چې دی غواړي وهورن عین او هوري بيد غټ سترګو خاوندانه سړی چې ګناو کی زړه خپایو لا یسمعون فیها لغوان نا بوری پدې کې بالا خبره والا تاسیمان غفغان الا قیلن سلامن سلاما مگر ویلې بشي بچو سي بچ بچو سي بچ د بچاو خبري ویو وا صاحب الیمین او خلاص والا نو سلو شان دې د خلاص والاو او پا کلو کې چې د یو د بل پاسه وي او ذل من دودین او پا رام وګت کې زل خو اصل کې سوري ته وي برات نه آرام ذل من دودین او سورې وګد او ما مکسوبین او په فوار کې دن کې زګاو بچ په برا فوار کې نو هغه اواز کې اثر راځي او خوان پیدا کوي و فروش مرهوا او کرسای وی دنګي دنګي یا فروش دا مراد خزي و فروش مرهوا خزي وی دنګي دنګي ان انشان او نه انشا منګه پیدا کړی دی لرا په پیدا کولو باندې فجعلنا النار کارا دغه د خزي حسن اپ دنګوالي کیو چې دا چا درې اولاد مړی نو الله به جنت ورکړي اسلام یې بلوغ الانسان نو دوی وایي چې بلوغ ته نه رسیدلی نو چې بلوغ ته نه رسیدلی نو په هغه باندې ډېر نه خپه کیږي خپه کیږي په هغه بچی چا زمي ته رسیدلی او د خوارای نه وټي او مور خپلار ورته پته مې نو هغه باندې مور خپلار ډېر خپه کیږي دا معنی نه چې لم یبلغ الانسان بالغ نه یو معنی دا لم یبلغ الانسان چې شرک نه کړي لګا کې بچي مشرکی هغه مرشد بارا الحمدلله وایا دا کونکی وای د دې نه ګډو لارا فشاربون علی من الحمیم نو سکای با په دې باندې لکار مو بونا فشاربون شرب الحیم نو سکای با تاسو په شان نس کړو دا مرضی او باندې هم هغه وخته وایو چا جن والی او بس کی او مړی نه الا انو بدل امثالکم په دې خبره باندې چې بدل کومه ستاسو غوند نور او پیدا کو تاسو را پای حالت پای شکل چې تاسو ور باندې نه پويږئ شکرونه دروان کو ولقد علمتم النشأة الأولى او بتای سره پیژنې تاسو پیدا شوم باندې لرا فلولا تذکرون مولنی ادو یغیلا افرائیتم ما تعرضون را خبره تاسو دا سره چې تاسو کارواندا کوی او تاسو څو کوي دی لارا یا موږ ازر ونه کیو دی لارا لو نشاو کو بغیر موږ نو ګډوي و موږ را وچو فزندم تفکرون نو بغیر تاسو تفکرون تفکر د ازداد نه دی انتم انشاتم شجرتا آتا زر غنا کړی دا د دې ونی لارا ام نا نلمنشئون یا یمنګا پیدا کوم کی دی لارا لا نو جاننا تذکراتان منګا ګرځولې دی ور لارا یاداش د پاره د لوی ور چې دی ور تا وګوره ګوره جهنم داګه اور د دینه سخته ومتاع للمقوین او فائدہ د پاره د مسافرو او مقیم مقیم تم ویو فائدہ د پاره د مقیم نو پاکی بیان پستانی د رب لوی باندې لګیا فلا سمو به مواقع نجوم نه دا سکار سنجد مخلوق ګمان دے شاید کو مزه امواکیم نجوم پری واتل ستورو و انه لا قسم الله تعالی من عظیم او دا شاد د دې ک تاسو پوری گئی لوی انه لا قران کریم او دا قران دی عزت کتاب فی کتاب مدلون پا کتاب صدر شوی کی لا یمسو الا المطارون لفظی مانا خدا دا چې نه به مزه کوي دی لرا مگر پاکان قرآن لوا پاک سړی لاس ورني چې او داسې کړی یو او اصل مطلب د دې دا دی لا یمسو الا المطهرون نه پوری په مطلب د دې مگر پاکان لکه ما وردی دا معنا ذکر کړي او حضرت مجدد رحمت الله علیه هم ذکر کړی دا انکم تو کاذبون او تاسو درو وین دی بدی فلا لا اذا بلا ذل حلقوم نو له کلا چې ورسی ساو نمبر کانتا وازمین زنتان نورون تاسو دا کی ګورئ ونحن اقرب الیه منکم او مونږه نږدې د تاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نیوی نه یو کلام وګچ نو لولا بیا مقرر کو لولا اذا بلغت الحلقوم فنزل من حمیم نو بیا مل مسیا د ګرمو بونا وتسلیه د جهنم او دنه کې د جهنم تا ان هذا له کل یقین یقینا دا بیان هم دا یقیني رښتیا یقیني فسر بے بیس میرا بکل عظیم نو پاکی بیا نوا بنون درم ستا باندی چلوئی دے دا صورت بطور تاتمو دا سور رحمان چه بدی که آواز دا تغیب او دا بشارت خودو